بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي درنو اورېدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت دی خو په نننۍ خپرونه کې به د مکې مکرمې د فتحې باقی واقعات په لنډه توګه وڅیړو په کومه ورځ باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمه فتح کړه نو رسول الله طواف وکړه د کعبې نه کله چې د طواف نه خلاص شو د کعبې دربان چې هغه سره به د کعبې کلیګانې وې عثمان بن طلحه یې راوغوښت پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه نه کلیګانې او کنجانې واخیستلې کعبه یې خلاصه کړه رسول الله کعبې ته داخل شو مخکې دینه چې پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړي یوه ورځ عثمان بن طلحه ته ویلې چې ته دا د کعبې کلي راکه چې زه کعبې ته داخل شم هغه رسول الله ته سختې خبرې وکړې رسول الله یې ورټه خو رسول الله صبر وکړ او زغم یې وکړ هیڅ یې ونه ویلې صرف دومره ویلې چې عثمان کېدای شي چې دا کونجي او دا کلي ګانې به یوه ورځ زما په لاس کې وینې او چې چاته مې خوښه شي هغه ته به یې ورکوم عثمان بن طلحه ویلې چې هغه ورځ به قریش ذلیل او هلاک وي رسول الله ویلې نه بلکه آباد او عزتمن به وي نو په دې ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې د فتحې په ورځ د عثمان بن طلحه نه دا کلیانې واخیستلې نو عثمان بن طلحه ته د هغه هغه خبره وریاده شوه چې رسول الله ته یې کړې وه او رسول الله کومه خبره ورته کړې وه دواړه وریادې شو کله چې پیغمبر علیه السلام وسلام د کعبې څخه رابیرون شو حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه ورپاڅېده کنجیانې او کلیانې د رسول الله په لاس کې وې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله وجهه ته وفرمیل چې ته حجابه او سقایه راته راجمع کړه حجابه یعنی هغه کسان چې هغوی د کعبې کلیګانې ساتلې سقایه او هغه کسان چې هغوی حاجیانو ته اوبه ورکولې دا راته راجمع کړه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل عثمان بن طلحه چیرته دی عثمان بن طلحه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل عثمانه واخله دا کلیانې نن ورځ د نیکي او د وفاداری ورځ ده د انتقام ورځ نه ده واخله تل لپاره به د میراثي په ډول باندې دا کلیانې له تا سره وي د ظالم پرته به یې در څخه بل څوک نه اخلي پیغمبر علیه السلام وسلام د کعبې دروازه خلاصه کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبې دواړه دروازې نیولې وې چې د قریشو څخه جماعت ډک شو ټول په صفونو کې د دروازې لاندې په دې انتظار ولاړ ول چې دوی سره به څه کیږي نشته دی د عبادت لایق مګر یوازې یو الله هیڅ شریک نه لري خپله وعده یې رښتینې کړه د خپل بنده مرسته یې وکړه ډلو ته یوازې شکست ورکه خبردار رسول الله وایي د جاهلیت د زمانې هره د افتخار خبره کار مال او وینه زما د پښو لاندې شو باطل او بې اعتباره شوه د جلیت د کارونو څخه یوازې سدانت البیت یعنې د بیت الله خدمت او سقایت الحاج یعنې د حاجیانو ته اوبه ورکول به په خپل حال باقي وي نو هر څه زموږ تر پښو لاندې شول بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ای قریشو الله تعالی تاسې څخه د جاهلیت تکبر او د ستاسې د پلرونو بې ځایه تعظیم لرې که الله فرمایی چې موږ تاسې د یو سړي او د یوې ښځې څخه پیدا کړي یاست او تاسو مو قومونه او قبیلې جوړې کړئ د دې لپاره چې په خپلو منځونو کې تاسو پیژندګلو وکړئ په تاسې کې د الله رب العزت په ناست ډیر عزتمن هغه دی چې الله څخه ډیر ویرودونکی وي بېشکه الله رب العزت عالم او خبردار دی بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قریش مخاطب کړل او ورته ویې ویل ای قریشو تاسې څه فکر کوئ چې زه به تاسې سره څه کوم هغوی ټولو په یو آواز وویل ته به زموږ سره نیکي کوې ته زموږ مهربان ورور او د مهربان ورور زوی رسول الله صلی الله علیه وسلم قریشو ته وفرمایل نن تاسې ته هغه څه وایم چې یوسف خپلو وروڼو ته ویلي ول نن په تاسې هیڅ ګرفت نشته زی تاسې آزاد یاست د یوسف علیه السلام وسلام ورونو حضرت یوسف علیه السلام وسلام سره زیاتی وکړه خو حضرت یوسف علیه السلام وسلام په ځواب کې ورته ویلې چې لا تسریب علیکم الیوم نن په تاسې باندې هیڅ ګرفت نشته رسول الله هم دغه خبره د خپل قوم ته وکړه اگر که قوم او قریش محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیاتی کړی و بیا د دې نه وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت بلال ته امر وکړه چې د کعبې د پاسه پورته شي او آزان وکړي په مکې د آزان انګازې وي او د قریشو سردارانو او مشرانو اوریدل چې د الله کلمه پورته کیږي هغه د توحید کلمه چې هغوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په هغې باندې دښمني کوله خو نن ورځې د توحید انګازې اورېدلې چې د کعبې د سر نه د بلال په ژبه باندې د الله اکبر د الله اکبر او د اشهد ان لا اله الا الله او د اشهد ان محمد رسول الله نارې پورته کیږي بیا د دې نه وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امهانی کور ته ولاړ هلته یې غسل وکړه او د فتحې په مناسبت یې اته رکاته د شکرانې لمونځ ادا کړه کله چې مکې مکرمه فتح شوه د بني مخزوم د قبیلې یوې ښځې چې فاطمه نومېدله هغې غلا وکړه نو د بني مخزوم د قبیلې سپینګیري راغلل اسامه بن زید ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسامه بن زید ډیر زیات لحاظ کوه نو دا سپینګیري راغلل اسامه بن زید ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورشي او سفارش وکړي تر څو چې فاطمه د حد جاری کولو نه خلاصه شي یعنې په هغې باندې حد جاری نشي لاس یې پرې نشي کله چې اسامه بن زید په دې اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخ بدل شو او وی ویل آیا د الله د حدودو په اړه سفارش کوي سامه د خبرې په معنا پوه شه وی ویل ای د الله رسوله ما ته بښنه وغواړه ماښام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو په منځ کې پورته شه او داسې خود به یې وفرمایه اول یې د الله حمد او ثنا بیان کړه بیا یې ویل له تاسې څخه مخکیني خلک له دې وجې نه هلاک شوي دي چې شریف سړي به غلا وکړه هغه به پرېښوده او ضعیف سړي به چې کله غلا وکړه په هغه باندې به حدود جاری کړل قسم په هغه ذات چې د محمد روح د هغه په قبضه کې دی که د محمد لور فاطمه هم غلا وکړي لاس به یې پرې کړم بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم د هغې لاس پرې کړی شو او هغې ښه توبه وکړه د دې نه وروسته خلک راټولیدل او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به په اسلام باندې بیعت کوه کله چې سړي فارغ شول ښځې راغلې محمد رسول الله د هغو نه هم بیعت واخیست د هغو په منځ کې د ابوسفیان ښځه هند بنت عتبه هم وه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره حضرت حمزه سره د ظلم له امله مخ پټ کړی و او هغې هڅه کوله چې محمد رسول الله ونه پیژني لکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د باجرأته خبرو له انداز څخه وپیژندله مسلمانه شوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړ کله چې الله رب العزت خپل نبی ته په مکه کې فتح نصیب کړه او مکه خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وطن او د پیدایښت ځای و انصارو په خپل منځ کې دا خبره زمزمه کوله چې اوس الله رب العزت رسول الله ته د مکې فتح نصیب کړه هغه به دلته پاتې شي او بیرته به زموږ سره مدینې ته ولاړ نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصارو څخه د دې خبرې په اړه چې بل چاته نه وه معلومه پوښتنه وکړه اول انصارو ته حیا ورغله خو بیا یې اقرار وکړ په دې اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل معاذ الله په الله پناه غواړم زما مارک او ژوند له تاسې سره دی رسول الله بیرته مدینې ته راځي په دې اړه به قدرمنو اوریدونکو نور هم واورو خو هغه د یوې دمې نه وروسته هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ کله چې پیغمبر علیه السلام وسلام دا خبره انصارو ته وکړه انصار مطمئن شول نو د دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبې په اطرافو کې د پاتې بتانو د ماتولو او د لمنځه وړلو په خاطر ګروپونه واستول هغوی د لات منات او عزا په شمول ټول بتان مات کړل بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې اعلان وکړ څوک چې په الله او د قیامت په ورځ ایمان لري په خپل کور کې موجوده بتان دې مات کړي همداراز رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې په اطرافو کې پرتو قبایلو ته څه صحابه کرام واستول او هلته پای بتان مات کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې خطبې په ترڅ کې تر قیامته پورې د مکې حرمت او احترام اعلان که ویې ویل هر سړي ته چې په الله او د قیامت په ورځ ایمان لري روا نه ده چې په مکه کې وینه توی کړي او یا یې ونه قطع کړي دا له ما نه مخکې چاته روا و رسول الله ویلې او نه له ما نه وروسته چاته روا دی او بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې طرف ته ستون شو اوس د مکې د فتحې نه وروسته د حنین غذا راپېښیږي کله چې مکې مکرمه فتح شوه او خلک ډلې ډلې په اسلام کې داخلېدل نو عربو د اسلام او مسلمانانو په خلاف د خپل تیرکش آخرینی غشی وویشت د مکې په اطرافو کې هوازن د قریشو وروسته بل لوی قوت و لویه قبیله وه هوازن او د هغوی او د قریشو ترمنځ تنافس او مقابله وه د هوازن سردار مالک بن عوف نصری د جنگ اعلان وکړ او د هوازن سره سقیف هم راټول کړل او فیصله یې وکړه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې وروځي او خلکو ته امر وکړه چې خپل مالونه، ښځې او اولادونه د ځانونو سره د جنګ میدان ته راوړي تر څو د جنګ په میدان کې د دې لپاره ثابت پاتې شي چې د خپل اولاد او ناموس څخه په میړانه او مرګ دفاع وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې څخه د حنین په لور روان شو دوی سره دوه زره کسان د مکې اوسیدونکي هم و چې اکثر نوي مسلمان شوي ول او حتی ځینو یې تر اوسه پورې اسلام قبول کړی هم نه و خو رسول الله سره ووتل او لس زره هغه صحابه رسول الله سره ول چې د مدینې څخه ورسره راغلي ول د اسلامي لښکر تعداد دومره ډیر شو چې تر اوسه پورې په هیڅ غذا کې دومره نه و ځینې مسلمانان چې د لښکر په ډیروالي غره شول تر دې ویل چې نن ورځ به د کموالي له وجې ماته ونه خورو د هجرت په اتم کال د شوال په لسمه مسلمانانو د حنی درې په لوري حرکت وکړ او د سهار په تیاره کې درې ته ورننوتل هوازن له هغوی نه مخکې درې ته رسېدلي ول او هلته یې کمین نیولی و رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغوی یارانو ته کمین نیولی و نو د مسلمانانو په رسېدلو سره پر هغوی د غشو باران جوړ که او تورې یې پرې راوښکلې او ټولو پرې یو وار حمله وکړه د هوازن قبیلې خلک ډیر ویشتونکي خلک ول عام مسلمانان پرته له دې چې یو بل ته وګوري د مکې په لور په ځغاسته وتښتېدل ډېرې حساسې شیبې وې نږدې و چې په مسلمانانو داسې میچن وګرځي چې بیا هیڅ د ودرېدو توان پاتې نه بلکل د احد د ورځې ورته حالت و کله چې په خلکو کې دا اوازه خپره شوه لکه د احد په ورځ دا اوازه خپره شوه چې محمد رسول الله شهید کړی شوی او مسلمانان ورځنې خواره شول همدا ورځ د حنین په ورځ هم راغله چې مسلمانانو په شاته ځغاسته وکړه او وتښتېدل کله چې د الله رب العزت دا اراده پوره شوه چې هغه مسلمانانو ته تادیب ورکړي چې د تعداد په کثرت